والاستناف يلزمها وغيرها من حيث انها فواتح الصور مولانا د وړاندې نه علامه موصوف یو خپل رائے ذکر کړي و د متکلمینو بیا په هغه باندې د سنې نور مذاهب داغي موقفونه نو هغه یو موقف کستا چې فکرې هغه په سر کې داو چې ولی جایز نه ده دا لا لما لا يجوز چې دا دې زیات شي د پاره د تنبه اول دا جایز نه ده چې دا د دلالتو کې په انقطاع د کلام او په استیناف ته چا باندې د آخر باندې دا څه قسم خبره کړې و کنه نو دې دا غینه جواب کوي لئننا نقول موږ یو چې اے موجب دا خبره ته مکوا زکه چې هذه الالفاظ دا الفاظ دا ماحود نه لري چې زیات شي د پاره د تنبه دا ماحود نه لري چې زیات شي د چا د پاره د تنبه یعنی حاصل د کلام دار چې په لغت کې قیاسیات نه جې په احکام لغویو کې قیاس آرایان نه چلیږي په احکام لغویو کې قیاس آرایان نه چلیږي نو دا ماحود نری یعنی په لغت کې دا ماحود نری د پاره د زیادت دا ماحود نه لري چې دا مزید شي زائد دي شي د پاره د تنبه د پاره د چا د تنبه یعنی دا ماحود نه را دا خبره دا په لغت کې چرته شوی نه ده او په احکام لغویو کې بیا قیاس آرایانه لکېږي ودلاله تعالی الانقطاع سره غو بل خبره کړې و چې ولې جایز نه ده چې دار دلالت کې په انقطاع او په استیناف باندې په انقطاع او په چا باندې دی وی دلالت په انقطاع او په استیناف خو یلزمها او غیرها هغه خو لازم دی دی لره او غیر لره څه مطلب هغه خو لازم دی دی لره یعنی دا څه خاصه لازمه ده دی نه ده دا دلالت په استیناف او په انقطاع باندې ها دا څه خاصه لازمه ده دی نه ده دا خو که په سر کې الحمدلله رب العالمین ذکر شي نو دلالت په انقطاع نه کوي څه کوي کنه په کوم صورتونو کې دا دغه مقطعات ذکر نم شي ایو بل ټکی ذکر شي نو هغه دلالت په چا باندې کوي په انقطاع باندې د ما قبل د ما بعد نه او دلالت په چا باندې کوي په انصاف باندې دا خو لازم دی دی لارما ها او د غیر لارما د دې حیثیت نه چې دا فواتح د سورو دي نو چې فواتح د سورو دي نو کالف لام میم او کاف ها یا انصات شي او کده دین علاوه نور شي الحمدلله رب العالمین وغیرہ دغه شي هغه هم دلالت کوي په انقطاع د کلام باندې او په استناب ته چا باندې اخر نو دا دلالت علی الانقطاع والاستناب دا د دې څخه خاصه لازمه ولا يقتضي ذلك لا يكون لها معنى في حيزها او دا خو د دې تقاضا نه کوي کدی دلالت په انقطاع او په استناف وکړو د الف لام میم دلالت په انقطاع او په استناف وکړو نو دا خو په دې دلالت نه کوي چې په اعتبار د سن خزات سره د دې سمانا را نشي چې په اعتبار د چا سره د سن خزات سره د دې سمانا دا په دې دلالت کوي نه ته ګورې نه کلمې د اما بعد ته اما بعد دلالت په استیناف کوي کنه کوي او په انقطاع کوي کنه کوي کوي کنه ولې د دې باوجود د دې معنا شته کې نشته اما بعد کوي کنه نو دلالت علی الانقطاع والاستیناف کوي او اس کې هوته ہوئے بھی اس کے اپنے ایک معنی بھی ہے نو ته وایي چې دا دلالت کوي الف لام میم دا دلالت کوي په انقطاع په استیناف باندې او چې په دې دلالت وکړه بس همدغه معنا شو بله معنا نشته نو په دې دلالت کوي او لما لا یجوز چې دې بله معنا هم شي دې بله معنا هم دا خو تقاضا نه کوي چې دې لپاره د معنا فی حیزها را نشي فی ذاتها حتی چې تو بیا زائد وای ولم تستعمل للاختصار ها هغه وړاندې نه دا خبره کړې و کلمه لا يجوز چې داري د یو بل کلمې نه څه شي شي اختصار شي قلت قاف لکه قاف چې د قسط نه ده نو دی وینا دا کلمې نه دي مستعمل شي د اختصار د پاره د کلمات معینه او نفی لغتهما په لغت د عربو کې یعنی اصل ځان نه قیاس سارای خو نشي کوله هغه صورت کې به کوي چې کوم ځای کې عربو په لغت کې یو خبره دی یو شی لپاره استعمال کړي یو کلمه د شی لپاره استعمال کړي بیا ټیک ده ولې په عربو کې داسې قسم کارونه نه دي شي اما شعر کته وي هغه شعر چې وکنه نو دی وی هغه شعر خو فشازون هغه څه شعر هغه چې قول د ابن عباس ته دا بل جواب ورکړي جواب دا دی چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه خو ما قبل ویلیو کنه اګور علام د جبريل نه میم د محمد صلی الله علیه وسلم نه الف د الله نه د سیاغي ویلیو کنه نو دی ویار چې قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی نو اغي صرف تنبیه ورکې چې دا حروف منبع د اسماء او دا اغي صرف دا تنبیه ورکړل دا چې دا حروف منبع د چا دا د اسماء او دا نو لام د جبريل نه راغسته دی او الالف د الله نه صرف په دې دا د دې لپاره چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا تنبیه ورکړه چې دا حروف منبع د چا دا او منشر چاره دا او دا مبادی د خطاب دی دا الله چې کوم خطاب دی نو دا خطاب چې کوم مبادیات دی او خطاب الله چې کوم شینه مرکب دی نو هغه داسې قسم ټکی دی بس وتمثيل بامثله حسنه او هغه خو صرف تمثيل نه هغه صرف څه شعر تمثيل نو یو تمثيل یو تفسیر د تمثيل او د تفسیر په منځ کې فرق دی تمثيل دی ته چې یو شعر راوړل شي د وضاحت د پاره راوړل شي نو دې ته ویل کېږي تمثيل ایو تفسیری تفسیر خو دې ته وای چې د معنا د کلام الله په دلالت قطعی سره معلومه شي معنا د کلام الله په دلالت قطعی سره معلومه شنو دې ته څه ویل کېږي تفسیر نو چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کوم خبره کړنه نو خو یو مثال ذکر کړل هغه سره یو مثال ذکر کړل نو مطلب دا رچاسي شعر یو مثال ذکر کړل تفسیر نه دی هغه څه ذکر کړل یو تمثيل ذکر کړل او بیا امثله څه ذکر کړی دی حسنه امثله څه ذکر کړل دی حسنه لام د جبريل نه تعبیر کړل الف د الله نه ها او میم نه چانه د محمد صلی الله علیه وسلم نه او د سری دی ویلي چې لام دلالت په لعنت کوي او میم دلالت په مکر کوي میم دلالت په چا باندې کوي په مکر نو حسنه ذکر کړل ک سیئه حسنه ذکر کړل سیئه نه دا خو صرف یو مثال ذکر کړل الا ترى تنګوره چې شمار کړي د حرف ار یو حرف د کلماتو متبایناونه د کلماتو نه چا اے مولانا الف نه دی کله وی دا د انا نه تعبیر دی او کله وی د الف د الله نه دی او کله وی د الف د اعلی الله نه څه شعر تعبیر لام کله وی دا د جبريل نه دی او کله وی د لطف نه دی لام کله د چانه دی د جبريل نه او کله وی د چانه دی او دا کرنګه کلمې د میم تا ګورای کې متباین خبرې ذکر کړي کله وی دا د عالمونه عبارت ده کله وی دا د محمد نه دی او کله وی دا د ملک نه دی پوه شو کنه نو یو شی په یو ټیم د امور متباینه او تعبیر نشي کېدای کنه یو شی په یو ټیم باندې نو کله وی لام د دنه دی کله وی د دینه دی کله وی د لطف نه دی کله وی د جبریم نه دی لام کله د اعلی نه دی کله د الله نه دی نو دا ګوره د یو شی خو د امور متباینه نه په یو ټایم باندې تعبیر نشي کېدلی هغه د یو ټایم کې دا یو لفظ د امور متباینه نه تعبیر ګرځول د معلومه شو دا خبره چې دا صرف یو مثال ذکر کړی دی پوه شئ کنه الا تنګوري دا دلیل تنویری دی چې د شمار کړل حرف ار حرف د کلماتو نه چاغت شي متباین دي لا تفسیر دا تفسیر نه دی دا تنبیه دا او څه نه دی تفسیر خو دې ته وای چې هغه قطعا به مراد الله یو شی دلالت کوي ایت تفسیر وي ولا تخصیصا بهذا المعانی او تخصیص هم نه دی په دې معناګانو پورې کومې معناګانې چې هغه چې هغه ستې نو تخصیص نه نه دی ولی په کوم ځای کې چې تخصیص هغه مخصص غواړي ا مخصص په دوه قسم یو ته مخصص لفظا او یو ته لیکي کې مخصص معنا نو دلته نه مخصص لفظا شته انا مخصص معنا نشته زموږ ځکه مخصص نشته نه لفظا او نه معنا ولا به حساب الجمع فتلحق بالمعربات او دا هغه رد کې په خلکو باندې کوم خلکو چې وی چې په دې کې مدتونو د قومونو ته اشاره ده نو دې پاغه باندې رد کې د ټول ناوله خبره خدا را چې هغه ابيجاد نوم یو کسو او داغه بارک کې دا ویلې شيری چې یاره دا د یو سحر دا د څه شو یو سحر دغه ایجاد خو داول نه هغه کړل د دې وجه نه زموږ محققین علما کرام وایي چې په دا تعویذونو کې هم دا انسینی دي دا پکار نه دي د کوم الفاظو په معناګانو باندې چې څوک نه پوهیږي هغه تعویذ کې لیکل پکار نه پچا دم کول چوپ کول دا پکار نه چې کوم په معناګانو باندې څوک نه پوهیږي 786 چې څوک لیکي نو دا بالکل د بسم الله سنت په دې سره نشي ادا کېدلی نو دی وای حساب د جمل پرې ده هغه خو په هغه صورت کې کیږي چې عربو مستعمل کړي داسې حالانکه عربو استعمال د دې نه دی کړی عربو د دې شیشه نه دی کړی نو یو شی چې معربات جوړیږي هغه ال جوړیږي چې عربي شیشه وکړي استعمال لکه مشکات زمون سره اجمی لفظ ته قسطات زمون سره اجمی لفظ دی کنه دی اقصوره زمون سره څه شری اجمی الفاظ دي خدا عربو مستعمل کړي نو الحاق نه معربات سره کیږي نو دا خو عربو مستعمل کړي نه دي نو موږ څنګه الحاق د چا سره وکړو معربات ولا حدیث لا دلیل لجواز انه تبسم تعجبا من جهلهم دا دا حدیث نه جواب دی حدیث کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې الف لام میم وي نو یې موږ څنګه داخل شو پاره دغه کې چې دغه 71 سالي بیا الف لام نراوي کاف او پسې نور وته وي نو دې رسول کریم وي تبسم اختیار کړ نو دوی تبسم په دوه قسمه لري یو تبسمی په دی وجه تبسمی چې اقرار سره کوي او یو تبسمی تعجبا نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې تبسم کړو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې وجه تبسم نه چې دای خبره او منله چې او تاسو خبره صحیح ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې تبسم کړو تعجبا علیهم پای باندې څه شي کو تعجب چی چې سب ګاډي واډي وای دا تبسم سو صورتونو کې کیږي دوا لیکن په دې باندې یو سوال نه هغه سوال نه په دې باندې یو سوال نه هغه سوال لاره چې دا دلیل د تبسم په وجه باندې موږ نه مانو دا په دی وجه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا غي تقریر وکړو یعنی دا ترتیب سره یو خاص ترتیب سره څه کوله ذکر کوله یو خاص ترتیب سره ذکر کول نو هغه د لارت پدې کوي چې دا غي د تقریر د نبی نه سکیږي دا معلومي نو دا غي جوابدار چې نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا غي تقریر نه دی کړی رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه په یو طریقې سره څه شو شروع یو کړه چې کدا تاسو خبره حق نه بیا خو زما دین صحیح دی کنه نو بیا په کار دار چې دې کې داخل شي کنه یعنی زمانه خو بیا ډېری زیات د دې زمانو دین دی کنه نو کدا تاسو خبره صحیح نه بیا په کار دار چې دا زما په دې دین کې داخل شي نو ولې نه داخله وي زما په دې دین کې دا رسول کریم په دې ترتیب سره دا ذکر په دې وجه کو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب سره دا ذکر دا د تقریر مترادف خبره نه ده چې دا تقریر د دیو کو د دې د موقف تقریر مقصود نه لري مقصد دا لري چې په دې باندې یو الزام تراشی ده په دې باندې یو الزام قائمول دي چې بیا خو دې دین کې پکار دار چې تاسو شي کنه ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم تبسم کړو تعجبا من جهلهم د دې جهلنا وجعل مقسما بها وان كان غير ممتنعا لكن يحوج الى ازمار اشياء لا دليل عليها ادا بلا مثلا سنې یو موقف والا دا ویلو چې دې کې اشاره ده چاته الف کې اشاره ده قسم ته کنه چاته نو دی وی اگر کدا خبره دا دې کې څه نور نقصان نشته خدا نقصان پکې شته چې ډېر حذفونه و بیا کوي بیا به حرف قسم هم کاش کوي بیا به فعل قسم هم څه شي کوي حرف قسم فعل قسم فاعل قسم جواب قسم اصل دار چې وځي کې خدا سي راضي کنه قاف والقران المجيد دا قران نه دا قران نه به السی شي شي دا با دا چې مجزوم شي کنه دا چې جواب قسم شي بیا مجزوم شي تا کې نو دا حرک حرک بلا نو دینه خو پته لګي چې قاف باندې قسم وشو کنه مخکې قسم شو نو قران یې ذکر سره مجزوم دا یو سوال دی خو درې سوال نه مم ته جواب وکړي اصل د جواب دار چې الته کې دې شي دا وو د قسم د پاره البته دا خبره متعین نه ده چې دا کاف ته قسم د پاره لمن یجوز چې دا وځي د قسم د پاره شي دا مسله ختمه او تسمیه به ثلاثه اسماء تسمیه په درې نمونه مولانا دا غو سوال لې چې څنګه خلق ویل دا نمونه دي نو په دې باندې سوالو سوال دا چې یو شیخ کم سے کم دوه نمونه نو درې خو نه کنه نو موږ وینا نمونه په دوه قسم دي یو چې مرکب بنایي ته جوړای نو بیا د دوه نه علاوه زیات کیه قبیح یو چې مرکب بنای نه جوړای او داسې منصوري پرې دی هم داسې پرې دی د اسماء عادت ترانګي ا منصوري پرې دی بیا دی یو شیش پک شری نمونم کېږي تاسو پوه شئ کنه وی الا تر تر دې خبره ته نه ګوري وی ته سیبوی ته نه ګوري چې هغه وی جمله بیت طائفه من اسماء الحروف المعجم دا درې واړه یو شی نه عبارت دي دا درې واړه ها چې مرکب بنای لکه د بالغ کا په شان بیا په کار دار چې ستو ټکی او تسمیه په دریو اسماء باندې دا را ما قبل معارضی مذکوری و ان القول نه جواب ده تسمیه په دریو اسماء دا معنی د کله چې مرکب ته وګ مرکب بنای ته جوړای او ګرځای اسم واحد په طریقې د بالغ کا فاما اذا نصرت نصرت ما العادت پشان تر اسماء العادت پشانی منصوری پرې دی نو فلا بیا د سنه د وانا هاي کا کافر تعالی ربي تسویه استبوه په تسویه استبوه استبوه تسویه کړل په مابین د تسمیه بالجمله کې یو شی ته جمله وای بیت من الشعر وطائفه من اسماء الحروف المعجم دا درې واړه ته وای دی یو شی دا درې نمونه دي د یو شی دا درې نو معلومه شو دا خبره چې یو شی دا درې نمونه شو نو معلومه شو دا خبره چې مرکب بنای جوړای د دوه نه زیات بنئ اګه مرکب بنای نه جوړای نه د څه صاحب وه درې نمونه دی یو شی غستې دي شپږ شلې نمونه هم کېدلی شي نو یو نو دا څنګه موږ چې الف لام میم دا اسم د چا د پاره ګرځو د یو صورت د پاره ګرځو نو الف او لام میم د دا موږ مرکب بنای ته نه جوړو چې یو شی نوم یو کو الف په ځان لشي ادا اسماء العادت په شان می منصور پری د الف په ځان لشي لام ځان لام میما ځان لام شریک نه بته دبا عبد الرحمن